الله جل جلاله دا اختیار ورکړو چې تاسو د دې هفته او د جمعې چې کومې د ورځې دي ست دین دي کنه په دې ورځو کې یو ورځ د عبادت لپاره خاص کړئ چې په هغه ورځ به تاسو نه تجارت کوي نه به زمینداری کوي هیڅ پم نه کوي حتی مفسرون لیکلي دي چې په کور کې به دا ترکاری هم نه پخې سوا د عبادت او بل کار تاسو نه کوي خو د ورځې انتخاب تاسو وکړئ نو يهود ویل چې موږ د هفته په ورځ عبادت ځکه چې د هفته پر ورځ باندې الله جل جلاله شروع کړل چې د اسمانونو او زمکې پیدا کول د لاغه بعد الله جل جلاله نصارا او ته اختیار ورکړ تاسو په دې ورځو کې د ورځې انتخابو کې د عبادت لپاره هغه وویل چې مونږ د هفته نه بعد ورځ هفته ورځ خو يهودو ونیوله مونږ د هفته نه بعد چې کومه د اتوار ولا ورځ ده دا مونږ د عبادت لپاره انتخاب کوو دا خاص کوو نو الله جل جلاله په دوه باندې پابندي ولګول چې تاسو په دې ورځ نه زمینداری کوي دا په په ورځ سنیچر چې ورته وایي او نه به تاسو تجارت کوي او نه به کفان رانی سي د دریاب نه حتی تاسو خدمت کې معاذ وکړه مفسرین لیکي چې دا هفته په ورځ به تاسو په کور کې ترکاری هم نه پخوي بس عبادت پټه دی عبادت سبب الکار و پدې کې ډېر زمانه تیر شو زمانه تیرېدل تیرېدل چې سونو کال د موسی عليه السلام او د دې قوم چې د هلاک شوی تیر شو نو تو دا ټول هغه دار او مدار د ژوند دی هغه د کبان مخکار باندې وجه دا و مچلی چې ورته وایي د مچلی په دې د رمضان هغه په تجارت خړل به هم او خرڅول به هم او دو وجه دا واک چې دا شام شمال طرف ته یو ځای و دا غینم الو اله دا يهود الته کې آباد په دې اله کې اوس وخت کې هغه اله ته عقبه داوود وایي عقبه داوود دلته تقریبا 80000 يهود آباد نو چې کېدو باندې هفته پرس پابندي و نو الله جل جلاله شان د هفته پرس په کبان ټول د اوبو سر تر الله امتحان دې خپل سره ساتي الله امتحان دې سره دا به دعا کو خدای خپل فضل او کرم سره مهرباني وکړي خدای امتحان دې سخت مشکل لکه اصل کې د خدای امتحان در حقیقت عذابي خدای دې الله دې امتحان وساتي که پاس نصیب عذاب ده او به پس کېدل پکې مشکل دي الله دې رحم نو دا هفته په ورځ بل کمان او دا مجلس کوم دي افسوس ما ته وځو راکړي دا مجلس چې دی هغه د اوبو سبب او دوه ورته کتل اصلي الله جل جلاله طرف نه پابندي و اخیر دو یو هله جوړ کړ یو هله جوړ کړ یو سړی و هغه د هله جوړ کړ تفسیر لیکلی دی چې دا یو کب نه ده کب دا دې د لکې د کب دا به کوتړل پتا او کب بیا الکه په وګو کې هفته پر ورځ هغه په وګه دې دور راګرځید چې څوار ورځ راغله تر دې پوری په راوړي ولا راوړي ها ها رفته رفته اخیر داسې یو لوخی به جوړ کړ دیګلې یا بل شي جال غوندي هغه جوړ کړل هغه کې به ستر د میخ په دې کنارې باندې وهلې پای کې به پړا چول او دریا په ګرځي تر هغه د سټر کبانو کې راغلی او کله به پیر او بس کړو اخیر افتر تنور خلک هم په دې خبر شو نو پټ پټ پیدا کار پولیسي اخیر بالکل علی الاعلان بر ملائک دا کیسه شروع کړه تالابونه وکړي هغه نه د دریاب د سیتنیرونو واړو واړو مهرونه را پرې کړ چې کې د اپټې فروس هو کما خړې راتل دا کما نو په دې نهر کې واړو نه کرار ده ته وها طالب کې خډیر چې مشو چې جمع به شوی وته کتل الفجر لا وصبر دی وځه الفجر لا رجل قربان تکړه چې وخت فت لار شي کنه او بیا ورته د اطار وسول ډیر په پیدا سره راولي نو چا و چورتل دا مون کوي مړ مون ته ته حکم پسې کو چې تم دا په پرز مو کار کړي او خدای په پرز کار ته اوس ټول موږ عبادت کو لګیا پیدا طلبونه نو دا خو نه فرق ورو کنه موږ لاوي حضرت داود علیہ السلام منع کړ ډېر نصيحت وکړ بعضی مفسرین فرمای حضرت داود علیہ السلام خبره 12000 کسانو ومنل هغه د دې ګنا نه ځان منع بعض مفسرین فرمایي چې نه 1200 کسانو دا خبره ومنله دي کې زمانه تیرېدل تیرېدل نه دا کوم چې 12000 کسانو هغه ورته ډېر په اخلاص سره دعوت ورکړ نو دا یو درې جماعت شو یو جماعت هغه چې په خپل ایم د مچلی او د کبانو ښکار نه کو او نور خلک هم منع کول دوم جماعت هغه چې په خپل خو د کبانو ښکار نه کول خو چا به چې د کبانو ښکار کول هغه له دعوت هم نه ورکاو چې تاسو مکه دا ګناه بلکې بعضي مفسرین فرمایي سورۃ الاعراف کې ولا خبر راسي ان شاء الله کوم نو شو چې دې دوم جماعت چې په خپل خو نه کبان ښکار نه کول خو بل څه کې هم نه منع کول هغه هغه صالحین ته او نیکانو ته چې موږ څه کوي تاسو دې له دعوت ورکوي ولا لګیای تاسو تاسو خبره نه منئ هغه ورته ما حضرت الاعراف زموږ د خدای لپاره دعوت ورکو چې د قیامت پر ځم الله جل جلاله ته عذر جوړ ولعلهم يتقون کله چې دې تقوا متقین چې توبه وباسي خو دې 12000 کسانو ډیر بارفور مهنت وکړ ډیر زیات مهنت وکړ خو چې په دې پوه شو چې څه کیږي نه نو هغه 12000 کسان د دې اله کار نه ووتل چې اوتل نو یو ځای کې واړو د دو او د د نورو چې کوم د کبانو کار به کوله غوم جماعت والا هغه منځ کې یو دیوال د یو بل اوازونه به اورېدل خو لیدلې ده یو ورځ دا 12000 کوم مصلحین کسان نیکار اج را پاتې د سبعي سګوري دا کلیوالو आवाज نه راځي کل خاموشي ده دوه حیران شول چې په دې څه چل شوی چې دا دوه خاموش دي د دې نه مخکې هم موږ د دوه اوازونه اورېدل چې وروي کتل چې ګور ټول خنزیران دي او شادوګان دي بندس کوم چې بډاګان هغه د خنزیر په شکل بدل شي الله دې رحم کوم چې نو جوانانو دا غونه بند تر جوړ شي نو دا 12000 کسان ورواو نو هغه شکلونه بدل شي او عقلونه نو بدل دا په پیجندل چې دا پلانې ده و به بيزو دا مونږ بيزو ولا وای بندر بندر وو حکم ابل کس ته براغه چې کوم بندر شوی نو هغه نیکان چې کوم زارو په قطار مې ته چلل قاعده به پیژندل د خپل خبرې نشو کول دا عذاب هغه باندې کوم درا څوک بندر شو او څوک خنزیر شو خنزیران اوس دي کې یو اشکال سوال دی یو قسم چې الله جل جلاله دوی بزوګیان بندر ولې وګرځول او خنزیران ولې وګرځول یو دي کې هغه محققین وایي چې کلم یو انسان هغه دی الله جل جلاله د احکام نافرمانی کوي اگر کله بظاهر انسان وي صورت د انسان وي ولیکن په حقیقت کې هغه یو حیوان که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې مقتدیان به د امام نمخ کې سجدي او رکوع نه دي که چیرته مقتدیان امام سجده نه لګول امام رکوع نه کړي د مقتدی صاحب بیړه ده کو روان ده مخکې را سجده کوي اهتمام نه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي يجعل الله صورته صورة الحمار الله به د صورت په قیامت کې د خره وګرځي وجه دا ده چې دا مقتدی چې د امام نه مخکې سجده ورکړي کوي دا اگر کو صورتن انسان ده خو دا عمل عمل د خلق سمړه د انسان د لیکن باطن کې خلق والعياذ بالله من ذلك نو دي کې دی الله جل جلاله ولي بندر او خنزير وګرځول نو دو تغ عمل د عملو لکه څنګه چې د بندر او د خنزير د دې ظاهرا انسانانو او باطنن حیوانات الله جل جلاله داغو باطن هغه څنګه چې باطن د شان اسلام ته وګرځول او څنګه چې عمل وي الله اما په شان ته جزا ورکړي څنګه چې عمل اما په شان ته جزا الله جل جلاله کوي او يهود یا یو وجه بل وجه اصل کې دا بوداګان چې هغه الله خنزیران کړ او د داوا چې دا خنزیر کې د د دوسته تیر دی همت شعر بی خیاست نو دا مشرانو دا کشرانو یې نه منع کول دوی کین څه دوسی کنه او دا نوجوانان بندر باندې ځکه بدل شول چې دا بیزو نه بیزو بندر دا که تاسو فکر د انسان سره په شکل کې ډیر برابر پسې کې نو دې کې نقطه دا و چې دوی ته خدای هله هله سازي حق کاری اصل خدای حقیقت حق نه و نو بيزو صورت د انسان سره مشابه ده په انسان دنه دوی هله سازي دوی حق کار کېدل خو حق نو ځکه الله خو بيزو کار او دومره خبره دا علما وکړي ده چې دا بيزور د بندر دا ډیر الا ساز حیوان دا ډیر نقال نقل د سختو تا وکړي دا ډیر الا ساز نو یو د عمل سره دا مونږ دې اله جوړول دی الله جل جلاله د احکام د پر حضور لپاره حل جوړول او حیله سازی د الله د احکام لپاره جوړول دا ناروا دي حرام دي ناجایز دي دا دی الله جل جلاله سره چل کول الله ته دوکه ور کول الله جل ته پریب ور کول ډیر خلک څه چل کوي د زکات نه ځان خلاص کوي کله چې دوی سره پیسې وي او کال ور باندې پوره کیږي د کال له پوره کېدل نه مخکې مخکې پیسې خدي صحیح وکړي غریب شو کمالدار غریب شو او خځه مالدار شو او کال ور باندې تیر به چې کال پر کېږي خځه اجازه ته هي بکی دا هي نه تر جوړ کړي د کار په لاس لاس حرام ده نه جایز البته یو هله چې سړی د حرام نه بچي ورته د څه هله چې سړی د حرام نه ور باندې بچي دا هله شران جایز ده دا څه هله چې سړی د حرام نه بچي او حلال کارو کې دا شرط څه هله جایزه او دا په شریعت کې راغلی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ روایتو کې راځي د خیبر نه راغی کجوري راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي بلال د خیبر ټول کجوري دوه خولي وینا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګټ یا هم پکې صدا کمزوري کجوري په خار تاسو ښه کجیر راغلی کنه دا خو ډېری ښه کجیر دی او دا خو ډېری خایسته دی په دې خبرو خبرو کې صحابي او ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کومګه دوه سیرا کمزوري کجوري ورکړل او دا هغه په اوس کې مو یو سیر ښه کجوري واخیستل مثال پتاوه نبی علیہ السلام ورته تاسو سوچ کړئ دا خو حرام ځکه چې یو جنس وي که خو یې کبه دی مساوي به ورکړي یو شی د یو شی په مقابل کې چې یو جنس البته که مخالف جنس هغه تفصیلی خبره ده کتابونه د فقه راستلې ده هغه بیا جایز ده مثال دوه سره غنم یو سره د اوربشي وي د ټیک ده که غنم نه په غنم بدلول نو بیا مساوي بدلوي او لاس په لاس بدلوي مساوي وبدلې او لاس په لاس وبدلې که مساوي دې بدل کړ یو قرض او یو دا غو دا نقد دا هم ناروا ده شو څه مشکله ده خبر ښه دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو د شي چل کوي نبی رسول الله هله کوي تاسو د شي چل کوي چې تاسو سره کجوري نه دي دو سره کجوري هغه قیمت مثال په تور لس روپیه ده تاسو په شل اله په څه په شل شل دو سره کجوري دي قیمت یې څور لس روپیه خو تاسو خپل منځ کې بیا سره کوی په شل روپیه باندې اله مقصد خو د دواړو دی چې تاسو خراب کجوري ورکوي او دا سره ښه ده نه د دې ځکه درته خیر کجوري بم درته ملاو شي او د حرام نه به هم بچ شي دا دوه سره کجوري نه دي دا خراب کجوري د دې قیمت 10 روپیا تاسو په 100 روپیا باندې نو ته به دوه سره کټوري ورکی دې سړی له پسو په شل روپی شل روپی به تعالی راشي بیا به دې سه نه خې کجوري ته بیا په شل روپی باندې وای نو تا ته به خې کجوري ملاو شي هغه له ګټیا کجوري ملاو شي او دا سود نه وو دا هله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث سره ثابت ده بعض خلک د هرې هلې نه منکر وي بیتات او بیتات نار لګي سمجھ کې راځي خبره نو البته هله سازي په شریعت کې چې حرام په حلال دی یا حلال اور باندې حرامه لکه ته دوی چې کړو دا ناروا ده نه جایزه ده لري الله سره په دوکه ده پرېږد او د بنی اسرائیل نورم بیکاره بیکاره بیماریان دي یو سود علی اعلان کو سود بالکل پر برسران سود کو او نه د مسلمانانو حقونه ویلان کول نورم ډیر بیکاره بیکاره بیماریان وي پکې هغه کوم تفاصیل ذکر کړو نه حیران خلک تاسو ولا کوي الله جل جلاله ارشاد فرمایي د خاشرانو بیان کې چې څوک تباشي وي الله وایي زماري قسم وي یقینا علمتم تاسو له معلوم ده اے د مدینه منور يهودو ځکه دا هلاکت والا قصه په يهودو کې ډیره مشهوره ډیر مشهور او ارچا ته معلومه ځکه الله جل جلاله ته تاسو ته معلومه ده اے د مدینه منورې يهودو الله زمانه قسم وي قد یقینا علمتم معلوم د تاسو ده الذين اغسو اعتدوا چاغو زیاته کړو منکم لتاسره فی السبت په هفته کې په سبت ای په حکم سبت سبت حکم سو عبادت کا مایا نیول عبادت کو مایا پکې نیول اهلیه سره منکم فی السبت ای فی یوم السبت ای فی حکم السبت فقلنا من ویلو لهم دی ظالمانو له چا چې د هفته فرص کې لکه زیاتې کړو کونو شي تاسو قردتن بندر خاصید ذلیل بندر ډیر ذلیل حیوان د ذلیل شي دا تاسو ذلت چې انسانانو بدل په جناورو باندې شوی لما هغه کله لا یدها چې نږدې وو د کیسېله چې نږدې وو د کیسېله وما وهغه کله لا خلفها چې د کیسې خلقونه لري دا هو د پاره د عبرت وموعظه او دا نصيحت ګرځ فجعلنا فس من ګرځولې وا ها دا کیسه موعظه نصيحت للمتقين المتقين لپاره نصيحت علماء فرمایي د متقین رسول مراد امت رسول الله مبارک مراد سبحان الله خدای پاک دې امت لقب د متقین ورکړي خدای پاک شمر دې امت پر باندې ګران ها يهود ته يهود وایي نصارا او نصارا وایي د امت ته پیغمبر علیه السلام نه الله تعبیر قال الذين امنوا باندې کوي اے د پیغمبر امت ستا نشانی ایمان اذا ما له محبوب امت ستان شان کامل ایمان ده او دلته متخیل اے له پیغمبر علی السلام امت ستان شان تقوا ده ستان شان زمانه ویره ده ستان شان دار چې ته به جنت لدی او ستان شان دار جهنم ته لدی الله جل جلاله تعبیر دی امت ته متخیل کې افسوس امت به علاوه فرمان موعظه للمتقين پیغمبر علی السلام فرمای لا ترتكبوا حضرت ابو هريره روایت رضی الله تعالی عنہ لا ترتكبوا كما ارتكبت اليهود اے زما امت لا ترتكبوا ګور تاسو د کارونه ونکه كما ارتكبت اليهود دا کوم بد بد کارونه چې يهودو کړو فيستحل محارم الله بأدنى الحيل هغه حلال ګڼلی او هغه څه چې خدای ور باندې حرام کړو په کمزور کمزور حلو باندې چې ګوره ګوره تاسو په دې کې هلي راونه باسي چې چا مال کاغذ راوړم دومره کاغذ په کې لیکلی چې دا مزاربت دا شرط او دا شرط دا جایز او جایز نه ما ته مفتي نه اذا جاي د مزما مات پته نشته به تو خدای لا ګوګل به عمر او کتل هغه شرط کې پرو کوم هغه مقصود مقصود ولا ځای کې هغه خالق دی او کوم چې پیسې شي کې زیاتې کنه هغه خالق دی چې بیا بل ځای کې هغه ځای راځي هغه څه لکې راځي بس بیا ما هغه سړي ته ورته مرته چې دی دا کوم لکې نه دی خالق دی نشان دی یو ګل د مسلې کې تمام مو خطا کې مدي نشان دی یو د بتسلی کې سر سر حق د سره کې تسلی سره او حالانکه خدای خدای شانو کاغذ اند کاغذ راوړ چې سړی سره قدم کړو 4 لک روپۍ ورته کې لیکل نو مونږ لیکل هم د کېنټ کېنټ کې څو څه ویلا پندې پات کېنټ واکېټ هغه سړی دا واکېټ چې د مزاربت کړو خپل ګمان کوم پاتې وو نو ما ته سره مې د دې کې تعین وکړ ارزو به پاتې شو الله پیسې هم پاتې دنیا هم پاتې اخرت خبره هغه هغه دي خبره الله جل جلاله زموږ ظاهر او باطن د شریف برابر دعا وکړي صلی الله تعالی